الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين د مخارج مبارک پرون ابتدایي خبرې شوې وي په بعض کتابونو د تجوید کې مخارج دوو قسمونو ته تقسیم کړي جامده او ذائبه ذال سره ابو عمرو دانی صاحب چې د پنځمه صدۍ عالم دی دا اول د هغه علماو نه دی چې دا اصطلاح استعمال کړي نو دی وای وای الحرف الجامد والحروف الجامده بعضی حروف جامده دي دا غ حروف دي چې د مدونه علاوه دي او شیخ ابو الفضل عبد شیخ ابو الفضل عبد الرحمن دا چې چا سره نوٹ وی نو 106 صفحه ده پای کې لیکلي عبد الفضل عبد الرحمن حسن اټیک ابو الفضل عبد الرحمن ابن احمد الرازي دا د علماو د مشرق نه دی دم دا اصطلاح استعمال کړی دا او د دا خبره الايضاح في القراءات العشر کې راولې چې دا کتاب د احمد ابن عمر الاندرابی عمر نه دی عمر دی دا اصطلاح بعضی کتابونو کې استعمال شوی او تاسو پیژند زایبه او جامده یعنی کوم چې حروف مد دي دا زایبه شول دا نور جامد شول اسنور علماء هم دا اصطلاح ذکر کړی لکه جعفر ابن ابراهيم ذکر کړی یو دا نو اصطلاح دا تاسو ځان سره محفوظه کړئ بیا ګوره تاسو کتابونو کې وایي مخارج او مخرج د دې مخارجو لپاره نور نمونه مشته څوک ورته مخرج وای مثلا زید راوتو د حرف ته کوم ځای نه چې حرف ادا کیږي ا مشهور اصطلاح ده په کتابونو د تجوید کې امام خلیل سے خپل کتاب کتاب العین کې کلمه د حیزم استعمال کړي وې د دې حرف د پاره مخرج د معنا حیز ده او کله کلمه د مدرجتون استعمال کړي او د مدرج او د مدارج او کلمه د مخرج کتاب العين کې ډېره کم استعمال شوی هر چې امام سی بوي دی نو د مخرج والا لفظ ډېر استعمال کړي لکه امام دانی صاحب چې کله مخارج ذکر کوي د حروفو دا پنځمه صدې عالم دی دی وایي وانا اذكر على وانا اذكر ذلك على مذهب سيبويه خاصه اذ هو الصحيح المعول عليه زبر دا مقالب ذکر کوم په مذهب د سیبوي ځکه دا اعتمادي خبرې دي د سیبوي سره دا چې خبر عبد الوهاب القرطبي کړي الموضح في التجويد کې هغه وی لانه المعتمد سیبوي خبره اعتمادي خبره او تاسو ته رست راشي امام جزریم د سیبوي خبره راغستې په خپل کتابونو کې دې مخارج مبارک ډېر لوی تفصیل لري او اختلافات دي وکاله توفیق را کړه رو رو ترتیب جوړو د مخارج یو د صفاتو ځان ته یو کتاب جوړ کړو طالب ته آسان شي تجوید الحرکات الثلاث دی بارک خپل خبرې کړي بل خبره به تاسو ته تا او دا کتاب چې کوم خبره ذکر کوي نو ډېر د اصول مطابق او ډېر د دلایل مطابق ذکر کوي دا څنګه ده لکه څنګه چې زمون کتابونه درته وای د دې حرف مخرج بس دغه دی نه قائل معلومی نه ناقل معلومی بیا ګور تاسو ته په مخارجو کې یو خبره مخې ترازی هغه حروف چې متحد المخارج حروف دي مثلا یو مخرج نه درې حروف ادا کیږي نو باغی کې ترتیب شته که نشته مثلا حمزه او ها د اقصای حلق نه ادا کیږي عین او حا د مری د منځ نه ادا کیږي غین او خا د مری د اولی سینه ادا کیږي آیا د دې حمزه او د ها په منځ کې تقدیم او تاخير ست چې مونږ وایو چې حمزه مثلا خېټه ته لګ نږدې ده او ها لګ خلی طرف ته ده دارنګ په غین او په خا کې بعضی کتابونو کې دي چې دا پلانې حرف نږدې دی اقدم دی دا وی مقدم دی مقدم معنا څه ده کوم چې سینې طرف ته نږدې هغه مخ کی او چې کوم خلی طرف ته نږدې هغه ورپسې نو آیا دا ترتیب شته که نشته موږ به ذکر کو ترتیب د بعض علماء اقوال به باغې کې ذکر کو خو لکه امام سیبوی په بعض ځایونو کې ویلي وی ومن اوسط الحلق العين والحاء د مری د مزن عین او حاء ادا کیږي نو آیا د چې عین ذکر کو بیا حا ذکر کنو د عین مخ کې او حاور پسې ده کنه نو ابو الحسن علي بن محمد بن خروف هلوی نحویم ده د ذکر کړي ان نصیبوي لم يقصد ترتيبا فيما هو من مخرج واحد نو د ابن خروب دا خبر به تاسو یاد ساتئ چې امام سیبوی ترتیب نه قصد کوي کاغذ ذکر کړ یو حرف مخکې کو بل رستو کو ترتیب به ته مراد نه نو کم علما چې ترتیب ذکر کوي او څوک ته انکار کوي آیا دا اختلاف اختلاف معتبر ده که اختلاف لفظي ده اختلاف لفظي دي ته وجه اختلاف نه اته ته سوې چې په خبر ته زمو بل درته وینه په خبر ته باندې د خار ته بځي د الفاظ اختلاف ده د لفظي اختلاف وي معنا او مقصد څه ده یو ده نو آیا دا اختلاف لفظي ده کنه دکتور ابرا... دکتور ابراهيم انيس هغه ذکر کړی په الدراسات الصوتيه 183 صفحه کې وای ان هذا الخلاف وهمي دا وهمي خلاف دی چې یو مخ کې دی او بل رسته دی حرف مثلا په ترتیب کې وای اوس چې کوم نوی آلات دي هغه ته تجارب حدیثیه وای کنه نوی چې کوم آلات دي التجارب الحديثه نو د تجربې نه دا خبره معلومه شوې ده چې کوم متحد المخرج حروف دي نو ټول د یو د بل د زینا ادا کیږي ترتیب پکې نشته یو مخ کې او بل رستو نه دی ځکه تاسو ته براشي چې کم حروف یو بل سره نږدې نږدې هغه ته تاسو وایي متقاربین صحیح شو متقاربین کوم حروف ته وي چې یو بل سره نږدې نږدې او متجانسین کوم حروف ته وي چې د یو مخرج والي نو کوس د یو مخرج والا حروف هم تسکی ته دا یو دې سره نږدې د هغه ته متجانسین متقاربین وګرځول نو بیا به متجانسین اوس تعریف کې بیا چې ته متجانسین دی لوي چې د یو مخرج او بیا په هغه مخرج کې وي چې دا یو بل سره نږدې دي یو مخ کې بل روز سره بیا د متقاربین کړي سم خبر پوه نه شوي تبي وجنا دی کتاب والا موي وي راجح خبره دا ده چې دې ترتیب نه لقص کړي بیا مولا علی القاری رحمه الله هغه وی وی صحیح خبره ده دا چې د هر حرف د پار خپل مخرج دی یو نقطه ده باریکه خو دې کتاب والا د امام مولا علی القاری رحم الله په خبره مرد کړي چې د جمهور قول دا دی چې غي د بعضي حروفو لپاره یو مخرج ګرځولې نو چې یو مخرج ګرځولې ده اوس که څوک دا سوال کوي چې دا درې واړه حروف د یو مخرج نه ادا کیږي نو आवाज څنګه بدل شو یو د بل نه جدا څنګه شول په صفاتو نو صحیح خبره ده چې متحد المخارج چې کوم حروف دي پای کې ترتیب ته اعتبار نشته بیا دا مخرجونه مخارج د حروف چې علما ذکر کوي دا په کوم ترتیب ذکر کوي ای څوک د شوندو اعتبار کوي د شوندو ته چې کوم حروف نږدې نو ولغه ذکر کوي بیا داسې رو رو رو رو اخر کې د حلق ولا حروف څخه ذکر کوي په داسې ترتیب باندې روان وي او بعض علما دا غزه نه شروع کوي اخر نه شروع شي شروع شي او په سود ریږي اخیری حروف د شوندو ذکر کی دو قسمه ترتیبونه دي د متقدمینو طریقه دا ده چې غوی د حلق نه شروع کوي ها اخر نه امام ابن الجزري په مقدمه الجزري کې د جمهور موافقت کړي او د سینې والا حروف یې ستړي مخکې کړی دي اول خو حروف جوفیه ذکر کړي وی فالف الجوف واختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ځکه هغه د ټول سره تعلق ساتي عدن هوا نه ادا کیږي لکه تفصیل یو ذکر کو او دی کتاب والا ذکر کړي چې چام د شفتین نه ندي شروع کړي صرف علماء محدثین کوم چې د تجوید نوی علما دي لکه پای کې شیخ حسنی شیخ عثمان کتاب د حق التلاوه هغه د شفتین نه شروع کړي بهرحال چې هر سنه شروع کې او مخرجونه معلومیږي صرف دومره قدر کار دی چې د قدماو او د محدثینو فرق دی او دا امام ابن الجزري چې بیا کوم مخارج ذکر کړي د بیا د امام سیبوي تابعداري کړي صرف جوف الفم په کې زیات کړي اته سو مخ کې واوري لګي ګور اصول خمسه د مخارج پنځه دي تاسو په قاعده کې لیکلي اول د جوف جوف خلاء الحلق والفم کی حلق امرا لغه فم خلی ته وای او دا بیا هر څه ته شامل ده تالو ته چبه ته غاغونو ته شوندو ته نو اولنې څه شي د جوف الفم جوف خلی ته وای دا جوف منځ ته وای او الفم خلی ته وای معنا د خلی دنه خالی حصہ تاسو په کتابونو کې ورته جوف دهن وای هلته دهن معنا خلا نقول مولا علي القاري رحمه الله هغه ذکر کړی و امام جزري اول مخرج د جوف ذکر کړي دا ولي لعموم مخرج المديه دا مخرج عام دی څنګه ټول خلې راګي را کړی وکونها بمنزله الكل او دا په منزلي د کل دی ځکه ټول خلیه د هوا نه او د خالي ځای نه دا ادا کېږي نو دې حیثیت نه دا تقدیم غواړي تاسو وايي کل مقدمي په جز او چې دې حیثیت نه واخلي چې حیز مقدر دی اے مخرج مقدر دی تاسو پرونه وي زه معلوم نه دی دخلی دن نقالی حصے نه ادا کی خدا خو نشته چې په دې کې کم ځای نه ادا کیږي چې ته په ګوته کې دې چې دا خاص ځای دی دا تاسو په 39 صفحه کې دی نو چې د دې حیثیت نه واخل چې حیز مقدر دی نو فهو حقیق بان يؤخر یا خو په کار دي چې شي یا رستو شي نو ورته دوه حیثیتونه ذکر کړي په المنح الفکریه کې وای کدی ته وګورو چې په ټول خلی باندې احاطه کړي نو مخکې ذکر کول پکار دی کدی ته وګورو چې مقدر ده نو رستو امام جزري په مخ کې ذکر کړی پدې کې درې مخا په جوف الفم کې یو مخرج پروت ته درې حروف ته ادا کیږي یو مخرج دی درې حروف ته ادا کیږي الف مده واو مده او یا مده او دا درې واړه چې دي حروف مد حروف مد دي للهواء تنتهي په هوا کې د دې اواز انتها ته رسیږي وسیوي په هوا کې ادا کیږي او دا غزوه ده د ابن الجزري سره هغه وای مخرجهن من جوف الفم والحلق د دې مخرج هغه د خلی دن خالی حصہ ده او د مریغه خالی حصہ ده دی وای مخرج جوف الفم ده او امام ابن الجزري وای چې په هوا کې دا کیږي نو چا خبره صحیح ده جواب دا د دواړه خبرې صحیح دي مراد د دې نه دا دی چې شروع د دې حروفو د خالی حصې نه کیږي د مرای نه شروع شي تر دې چې بیا ورسي د आवाज وکړي چې د خلې د منځه پورې نو د خلې د من نه ادا شو نو بس په هوا کې ادا شو د جوف نم ادا کیږي او په هوا کې مدا کیږي بیا بعضی دا جوف الفم درې حصو ته تقسیم کړي تخلید النقالی حصہ یو مړی ته نږدې ده یو بالکل د خلی منځ دی یو شوندو ته نږدې ده کما چې مړی ته نږدې ده هغه نه الف مد ادا کیږي او کوم چې منځ د لخلې هغه نه یای مد ادا کیږي او کوم چې د شوندو سره نږدې ده هغه نه واوې مد ادا کیږي بهرحال دا درې وړ په هوا کې ادا کیږي ورا اے واو په هوا کې څنګه ادا کیږي تو یا قالو نګور قاف نه پس الف تا څنګه ادا کو قا هغه د حلق دا خالی حصے نه ادا شو بیا ورپسې لام نه پس واو له وره لو دې دې خالی حصے نه ادا شو او دا رنګ یا مثال بسنګي نستعي نستعي خو شوي کنه نو دی عین نه پس ګورې دا یا څنګه ادا شو هوا کې نستعي هوا کې ادا شو دا درې حروف په هوا کې ادا کیږي حروف مده حروف مده څه ته وایي الف مده واو مده یا مده الف مده دي ته وایي چې د الف نه مخکې فتحي د الف نه مخکې فتحي او داسې الف نشته چې ګنیا د مده نه ها چې وستا ته ویل شي چې دا الف ته به سي مده به بعض طالب دا نه پیژني یا وایي چې الف مده جدا ده او بل الف جدا ده ټول یو دنو الف مد بس دغه یو الف دی چې مد به پکې الف مد چا او پیجندو څوک به وای تعریف وایا د ور د ضرور کې وره وایا ماده تعریف وکا دا یې وورئ الف ماده دې ته وایي چې دا وایي ته خو مخرج خېزه تعریف خېم کینا الف ماده دې ته وایي چې الف نمخ کې فتحه بس الف ماده تان چاته پوسو کو الف ماده څه تویدا بنوي چې الف ساکن او ما قبل ته مفتوح ځکه چې ساکن دی وینو چې ساکن دی الف تم ساکن دي ته ساکن وضعي وي الله د طرف نه څه شي دي ساکن دي الف کته په سکون لګولو بیا غو د حمزه جوړه کا ساکن وضعي وي دي ته چې ساکن وي او سکون ته ضرورت نه الف نمخ کې فتحه دا د الف مد تعریف دی الف نمخ کې فتحه الف ما قبل مفتوح بس ساکن ماکن بو سر نه واو مد څه ته وای واو ساکن مخکې ته ضمه مخکې ته پیش واو ساکن ما قبل مضموم ضاد سره مضموم یا مد څه ته وای یا ساکن او مخکې ته کسره ساکن معنا یا باندې غړندې دی او مخکې ته زیر دی دې ته ویل کېږي یا ماده دا درې واړه په یو کلمه کې راجمع دي نوحیها نوحيها وي دا ماشوم ته وایي چې دا داسې طریقې سره ادا کا چې د یو د بل نه زیادت نه دي ته حروف مده وي ولې ورته مده وي ځکه په دې کې مد کیږي او مد پکې د یو الف په مقدار کیږي نو یو به د بل نه کم نه ګوره یو به د بل برابر یې بعضې قاریانو طریقه خوري وایي لاس به بند کې او کلاو به کې روغونتې دا د یو الف مقدار دی یا کلاو د روغونتې به بند کې دا د یو الف مقدار دی خو دا صرف د فهم د طالب د پاره دا نه چې بد طالب بیا په موږ کې دا دا چل کوي چې پوره شو که پوره نه شو بل خبره د کوم مدونو مقدار د کوم غنو مقدار چې قرا حضرات خی طالبانو ته نو د اغي مقدار بناوي په مقدار د تلاوت یو سره ترتیب کړي نو هغه به لازم روغون ته کولاوي یو سره حضر کوي لاس بل اگزر کولاوي څومره چې ستا تلاوت رود دی دومره د مدونه رود دی څومره د تلاوت تیز دی دومره د مد تیز دی دا چې تیز چره تیل ډیر خوري چې رو روي دا خرچه کمه دا سي مثال د څه شي دی د دې مثلا نو چې سړی وي کتا حروف مد او حروف لین وي نو هم صحیح دی خو ولا عکس حروف لین ته حروف مد نه وي حروف لین کوم دي دوه دي تاسو ته راشي واوی لین یا لین واوی لین دي ته وایي چې واو ساکن د مخکې ته فتحه ده یا لین دي ته وایي چې یا ساکنه د مخکې ته فتحه ده لکه خوف او صیف نو هغه حروف لین ته موږ ماده نشو ویلې او حروف ماده او ته حروف لین ویلې شو نسبت د موږ خصوص مطلق دی الف باندې هیڅ قسمه حرکت ناراضي په غنیت المرید کې د خلیل سے قول ذکر کړي وی خلقها الله الالف وحدها ساکنه لا تتحرك دا الف الله دا سے پیدا کړي ساکن چې حرکت هم په ناراضي بعضي کلمه ساکنه پاغي یو حرف پای حرکت راځي اوس دا جو فولفم صرف سوک منی دا خلیل سے جوف الفم ذکر کړي او دا غمني او نور علما ور سره نه مني امام ابن الجزري مني نو چې څوک نه مني هغه سوي چې دا الف مد واو مد دا وای مد کب زینا ادا کیږي څوک چې دا نه مني چې جوف الفم شته ایوي نشته نو وی الف مده د کوم ځای نه ادا کیږي د اقصای حلق نه واو مده د کوم ځای نه ادا کیږي د شوندو نه شفتان یا مده د کوم ځای نه ادا کیږي د جبه د منځ نه پوښوي کپوی نه شوي الف په څو قسمه ده الف قسمونه نشته یو الف د ماده وختي مې درته وې واو درې اقسام دي او د یام درې اقسام دي واو ماده چې تاسو پیژندو واویلین واو متحرک د یام درې اقسام دي یای ماده یای لین یای متحرکه کم چې واوی ماده او واوی یای ماده دي د دې مخرج خو تاسو پیژندئ چې څه شی دی د خلی د نقالی حصہ ده جوف الفم او باقی چې کم واوی لین او واوی متحرک دی واوی لین دی ته وای چې ساکن یا مقته فتحای او متحرک دی ته وای چې حرکت پر راشي فتحه پر راشي کسره پر راشي ضمه پر راشي او یای لین چې ساکن یا مقته فتحای یا متحرک چې څه پې راشي فتحه کسره ضمه پې راشي نو داسې قسمه واو او یا چې لینی یا متحرکي نو یا لینه یا متحرکه د کم ځای نه ادا کېږي د جبې د منځ نه مخرج را روان دی او واولین وای متحرک د شوندو نه ادا کیږي مخرج را روان دی کم واو او یا چې اوس موږ یادو دا کم دی ماده دی ها دا د ماده خبره کو مولا القائل رحمه الله ذکر کړی وای امام سیبوی خو جو فل فم نه منی کنه او یغه چې ویلی دي چې الف د مخرج د حمزه نه ادا کیږي وای داغه د کلام مقصد دا دی ان مبدأه مبدأ الحلق چې د دې ابتدا د حلق نه کیږي ويمتد ويمر على جميع هواء الفم هغه د نه ابتدا او شو بیا وګت شو وګت شو تر دې چې په ټول هوا د خلی باندې تیر شو نو جګړه ختمه شو اے جګړه خو په دې کې وکړه چې جو فل فم سی بوي سیب نه مانی خلیل ته به مانی جګړه به څنګه ختميږي هغه وای د د حمزه د زینه تا دا کیږي سی به سه بوي الف ادا کیږي نو مولا علي القاری سه بوي چې معنا دا چې هغه زینه ابتدا کیږي هغه زینه شروع شي شروع شي د هوا کې ادا شي نو جګړه وي ختمه شو تر فيرتفع النزاع جګړه ختمه شو وای دا معنا د قول د مکی رحمه الله د الرعایه کې او دا معنا د قول د دانی رحمه الله هم ده چې غوي لا معتمد لالف في شيء من اجزاء الفم اعتماد ولا نشته په دې باندې وایي چې جګړه ختميږي دی الف ته الحرف الحاوی وایي امام سیبوی ورته حاوی وایي ځکه د دې د ادا په وخت کې आवाज مخرج کې ودرېږي نه په یو ځای دې وجنه مولا القاری رحم الله دا خبره کړې بل خبره زکای الف په خپل ادا کې د ما قبل تابع ده کما قبل ته غټ حرف ده نو الف به غټه دا کیږي او کما قبل ته باریک حرف ده نو الف به باریک دا کیږي بعض خلک خو الف بالکل باریک ادا کوي هر وخت کې او ابن الجزري ذکر کړی چې وحاذرا تفخيم لفظ الالف الف د غټوالي نه ویریږي او په تمهید کې ویا وای چې الف بغټه نه موږ وایو تمهید ابتدایي کتاب دی ابتدایي وخت کې دمر علم ني رستو غب النشر في القراءة العشر كي وي إن الألف إذا وقعت بعد حرف التفخيم تفخم لا النشر كتاب ده ابن الجزري إن الألف إذا وقعت بعد حرف التفخیم الف تكلا دغت حرف نه رالو نو تفخم دا به بیا ډکیږي تبعا لما قبلها ځکه دا به د خپل ادا کې څه شي د ما قبل به تابع شي کتاب کې راځي د تفهیم خبره وه تفصیلا زیرا نه څه ګډوډ شوی ها مزه صحیح ده هغه چې کوم خبره ذکر کړي ابن الجندي سه چې ان تفخیم بعد حروف الاستعلاء خطأ دا خبره صحیح نه ده بلکې الف په خپل ادا کې د ماقبل تابع دی د دې وجه نه شارح رومي رحمه الله وایي وای بعض جمعیان خصوصا د روم او د فارس والا دایبا الف د کولو تر دې چې واو به ته جوړ کو الف نه به ته جوړ کو واو تاسو هم بعض خلک قولو قو تا خو د الف نه څه جوړ کو واو د څه جوړ کو نو د علماو دا حکم چې لګیدل چې الف بنډه کې د عجمو د پاره لګولې چې مړه مړه کواله ته خو یې ډډه کوم ته خو ته واو جوړه نورستو خلک راولګېدل ویل به نه ټکه لکه یو سړی هلته کې جمع ودرېده او طالب هلته کې یو درس کوي او استاد ورته وایي موږ ودرېدلی دی تو څه اودسونه کوي او لوی شابه او د سونه مو د سونه پرې د شابه زر دن لګا هغه اوس ته وایي چې بس ما له اجازه ته شو چې بیا د زبوس کاوه کله دی یو شینه ممانعت دی وجه د وجه راغلی یا وجه بیا نه او خلک هغه پسې لګیاي غټ حرف چې پیروز تورال ولف بډه کی او اوس الف ډکته او ځکه مخکې ته قاف ته من الظالمین وګوره اکثر دی طلبه کرام ته ځوان د الف نه ګوره مولای م جوړوي کنه مولای دای چې اول کې ډکه او اخر کې نری مولای م اول کې غټه اخر کې سي سو کور لوتی طالب لا څنګه وای ولا الضالين اخر کې ناره کولې اخره پورې ډک بوزاله ولا الضالين اوس صحیح شو نو بدای چول کې ډک اخر کې ناره بل دا د الف نه په دې کې یو صفت د خفا مد وجم دا ده چې تا پکې خفا کول نو قاری در لسه موږ مد جوړ کو اوس پته دی ولې لکه یو طالب دی یو تور ته اوس بمنډې وي یو سر نه تر بل سره بوري اسی پناس تن بچ کې خو سترګې پټې اوس بمنډې وي نو دی وجه نه د دې خیال ساتل پکار دی ها فتحه موږ خو زده کوي کنه اصل چې تعالی وې مال بنه کې ابو سبق کو پکې هغه یو ځکه یو مولا او خلکو له ترجمه کوله ترجمه کې ویوي چې لا يموت فيها ولا يحيى معنا یو کا وینه به پکې دای لا يموت فيها نه به مړ کیږي په دې جهنم کې ولا يحيى او نه به ژوند کیږي موږ یو استاد هغه ویزو ورنږدې شوم داسې طالب وکړم ترجمه کوله ما ورته چې بیا به څنګه چي چې نه مړی نه ژوندې څه به یغه وای به دا ته بوتای بوتای به بګیږي تاسو نه تارم بیا سو کوی چې نه پکې ما اماله کو منه تخلیل کو څو کوته ولې په داسې بوتای بوتای کول آله فتحه به پکې کې څه پکې فتحه ځان به تساتی د امالی او د تقلیل نه دا الف حرف مجهور دی د صفاتو دا نمونه تاسو لیکي باقي صفات را روان دي معنا دې کې صفت د جهر ده لا يصح ودوا الا به ترغی دا دا کیږي نه تر سوچي نه پکې مت او کمت پکې ونه شو کومه غلطي وای لحن جلی غټه غلطي وای خو وړه غلطي بم نه اوس چې کوم دی کله کله د الف پسې سبب د مد رالو اسباب د مد څو دي مدونو کې به راځي درې حمزه سکون شد او څوک وایي دوه دي حمزه او سکون ځکه دا شد چې کوم د دام په اصل کې سي هر کلمې باندې چې شد رالو هغه په حقیقت کې دوه حروف دي اول ساکن دی او دویم متحرک دی نغی تم څه ویل شي ساکن ویل شي نو اکثر کتابونو کې دی وي اسباب د مد دوه دي حمزه او سکون نو کلمه مشددات ساکنه نه ولکه دري اسباب د مد دي همزه سکون شد نو کله کله حرف ماده الف ماده نه پس همزه را له سکون را له شد را له نو بیا به د یو الف ته مقدار نه موږ زیات وکړو همزه را له بما انزل وګت شو کنه سکون را له مد به پکې کی او د روایت او د قراءت مطابق دا نه چې بس قاری درته و چې را کاږه اله دې مونته مد ځکه یو نحوی استاد عمرګری خبره کوله ملمه چې بوله رالو کنه طالبان له سبق خولو وي مونږ چې اوس د خدای الف لام نه راوړي ملما به وکړو د الف لام غشد اکرام به خامخاوي پوها شه طالب چې الف لام به خالی نه موږ جوړ بیا ملما راغلی چې ملما برادو نو الف لام به خالی نه نو دا نه چې چرته مدینه ته راکاږه بس نه هر ځای کې چې مد کې نو ګوره چې کم مد دی اپ مدونو کې تاسو روان دي ان شاء الله دا یو یو خبره زه اکثر طلبه او توام په تجوید کې یو یو خبره چې د سلو نه کم وشي نو به تجوید نه وي زه چې کوم خبرې کوم ان شاء الله زما د ذهن مطابق هر خبره به د سلو نه کم نه کیږي کم چې د تجوید یو خو عامه قاعده د علما او اقوال یا خو تیر شي تکوز دا خبر ما دلته وکا چې الف بډه کوي خو خبر جواب به سو پیری کو بل ما دا وې د مدونو د مقدار خیال ساتل وې خبر چې دا به سو پیری اوس هم چې طالب نه یادای بیا به طالب سره سکه الله انسان تلاره کولاوي خو چې انسان خو خپلم سوکي کنه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا څوک چې کوشش کوي نو الله ورته څه کوي لارې د دین د علم او د اسانتیا کولاوي کوشش کوي او څومره چې سره کوشش کوي نو دومره الله هغه له توفیق هم ورکوي غنیت المرید کې محمد ابن احمد صاحب ذکر کړی وينبغي أن يتحفظ فيما لا يجوز فيه إلا الفتح وای پکار دی چې د الف خیال وساتل شي ولې ځکه پای کې صرف ما قبل ته مفتوح د بل تشتنه د دې وجه نه امام شریح وای په اذا نطقت بها فبين في ذاتها من المد الذي لا يصح اداؤها الا به دون زياده څومره قدر خبره ده چې حروف مستعلیه او نفس راشي ډک به وي دارنګ د الله په نوم کې چې الف راشي الله الف ته پکې کنه نو په دې کې مخکې ته فتحه ده یا مخکې ته ضمه ده د الف بم ډکوي اگر چې رسته ته غټ حرف نشته خو دا الف چې کم په د الله په نوم کې ده او شبه مستعلیه چې مشابه دي دغه ټو سره درې الف لام را الف لام را دا کله ډک وی کله باري نو که یو الف د را نه پس رالو چې را ډک ده هم ډکی معنا که د حروف مستعلیه نه پس رالو که د شبه مستعلیه نه پس رالو لکه الله کې شو او اراکم پالف کې کومې غلطیا نه کیږي یو غدار چې پټواله پکې راشي مت پکې ونشي یو دا بې ځای ډک شي واو تی جوړ شي بل دا د کثرې ته مایل شي ماله پکې وشي دا صحیح نه دی دویم نمبر دی واوې ماده واو چې کله ماده یې نو کوم ځای نه ادا کیږي د خلې دن خالی حصے نه دام د حروف مجهوره نه ده حروف مد او حروف لین نه ده کله چې دا ساکنی او ما قبل ته ضمه نو دیتا حرف مد وای او حرف لین ورته وي او چې کله ساکنی او مخکې ته فتحین بیا ورته صرف سوی بیا ورته حرف لین وي ماده ورته بیا نه وي کله چې په دی واو باندې حرکت راشي نو دی کې ثقل پیدا شي درونواله پکې پیدا شي درونو ګرځي دا واو او چې کله واو باندې غړندې راشي سکون نو بیا دا سپک شي خفیف نو کوشش وکړئ چې کله حرکت ته په نو صحیح ادا کوه لکه ثقل دی پکې او ما درته وختي وویل چې واو په څو قسمه دی په درې واویلین وای متحرک وای مده واو مده د جوف الفم نه ادا کېږي او لین متحرک د شوندو نه ادا کېږي او علما کرام چې حرکت پر راشي په واو باندې اسم درنواله راشي ثقل او چې وای کله په ضم راشي نو ازدادت ثقلا بیا نورم درون شي ضم او که کسره پر راشي نو بیا نورم ثقل پکې راغی نه زیات شي ولې کسره وای چې خله دې کته لاړ شي او واو وای چې شونډې دې ګول شي د دې وجنه په حالت د کسری کې په واو کې شوندې پوره نه ګول کیږي ها دا خبره منهاج التلاوه ولا ذکر کړي دا منهاج التلاوه ده دا خبره ذکر کړي او بیا وای وی واو چې مد نه نو دا ادا کیږي د شوندو نه لکه رسته د مخرج را روان دی نو که کسره ده په مثلا وزرا نو بیا په دې کې شونډې پوره نه کول کېږي بلکې خوله لږه کته وي قواعد د واو دا په صفحه 44 کې شته په واو چې کله زما یا کسره رااله نو دا به ښه ظاهره د دې ظهور واجب دی که ثقل دی پکې دا یو قاعده شوه یوم تبیض وجوه بعضې خلک څنګه وایي یوم تبیض وجوه او همزه ترې جوړه کړي اکثر په واو ضمه راله قاري پې همزه جوړه کړي یوم تبیض وجوه غلط وایي وجوه یومئذ ناعمه نه وجوه و و د اجتماع ساکنین د وجه ضمه راغلی اجتماع ساکنین خپل پوره بحث را روان دی کله به ضمه ورکې کله به فتحه کله کسره الساکن اذا حرك حرك بالقصر خو صرف یو ځای سره لګي ولا تنسوا الفضل بينكم دارنګ دوه واونه راجم شول اول باندې ضمه ده نو په دغه وخت کې د غلطۍ نه ځان وساته مثلا ووري عنهما اصل کې دا دوه واونه دي ليسوء وجوهكم بل قاعده او مخکته فتحه ده یعنی واولین ده او ورپسې بل واو رالو ادغام بکیږي دغه غوړډر خلک غلطي کې دي قاعده سوچ کوي دا اکثر ملګری دور کوي نو بیا دلته غلطي ځه خامخا خیم واو واویلین دی یعنی واو ساکن دی مخکې ته فتح درست بل واو رالو په دې کې به ادغام کې وای اصبرو دا سه د یایلین او د یای مد خبرم ده یو یایلین ادغام په بل کې کیږي او د یو یای مد ادغام په بل یای کې نه کیږي دا څه بنوي چې فی یوم کان مقداره څنګه وي فی یوم فی یوم دو واونه راجم شول اول مشدد دی او دویم غیر مشدد دی نو دا به څنګه وي په دې به خو ظهور او اظهار کې غدو و عشیا وای یا عدو عدو ولکم اوس که تاسو دا غون نو کړه په واو کې نه شي هغه تنوین دی نون ساکن یو شان بدو واونه دا کې تیراش مده کې موږ لګیاو نو ټولې فائدې مو ورسره ووي یا یې ماده ما درته و چې یام په درې قسمه ده ماده د جو فل پم نه ادا کیږي او یا متحرکه او یا یې لینه د کوم ځای نه ادا کیږي د چې جبې د منځ نه چې پاس تعلق سره ولګي یا نه پس چې کله الف راشي نو هغه شان خبره ده چې بیا په دې کې څه کې د یا نه پس چې کله الف واقع شي نو پکار ده چې دا یا باریک ویل شي واجب دي مثلا مد پکې نشته شد دی ایاک نعبد و ای خدا سي بم نه چې دومره زور ورکی چې د حروف شدیده ونه وګرځي یا کې یو صفت دغه ته ویل کېږي رخوت اواز پکې جاری کیږي دا دلته چې پکې له قوت راغله دا د شد د وجه راغله دی دا بنوي چې اجاک نعبد و اجاک نام غلط دی بل ورځ ما ته چا وویل یو قاري صاحب زموږ یو قاري صاحب دا وایي چې به النبي عدوون کې چې وقف کې عدو دا خلک څه لګوري پاڼو لګوري او د پاڼو علم خو بیا دغه نو چې د ځان استنباطات به ګرځي ته ګوره چې وقف ته وکړو نو واو ساکن شو چې واو ساکن یو مخ کې دوه مینو دي کې به مت کې نو د خپل عقل نه جوړ کو تلقی اول شی دی چې د استاد نه به واوري چې استاد یې څنګه ډېرو ځایونو کې وقایده او چانه ثابت ذهن لبل فهم راغله دا صحیح دی چې په داسې طریقه ویل شي مدونه پکې نشته نو دا باز پکې دا څه کوي ان سوکتی جی جوړي ان نبی اجاک ارست را روان دا خبره نو دا څه نه ان نبی بس دا څه ان نبی دارنګي تحيتهم خصوصا وقف کې ډېر خیال ساتي دارنګي کله کله حروف مشدده ډېر راجم شي او یام پکې مشدده نو دا نه چې ته د یو شت خیالو ساتي او د بل نه لکه مثلا ذریته ربانیون السياره دا رنګ دوه یاګانې رالی اوله متحرک د دوی مساکن ده څنګه به ادا کې ان الله لا يستحيي ان وای کله چې د مشدد کده جیم بوی پکې م پیدا کاو فتكون معدودا من اللحان ورنتبم د غلط قاریانو په لیست کې راشي تبم غلط قران ولا شي حروف مدمو په جند لو داغي مخرج جوف الفم ختم شو دیم نمبر د حلقه لس منټه پس راځي